توحید چو موجود و دو خالق تی جواہر صرف اللہ تعالی ویلا او مدبر دی امور عظام اللہ تعالی ویلا او دا دو عقیدہ و چی دی اللہ تعالی فیصلہ اکلا آئی چوک بیا واپس کولا ہے نشی دون کسا وا دون وا خرابی دی کوم زین راغلی و دغ زین راغلی و لیکن کان من زندقتهم قولهم لیکن دی زندقین دا قول دی دوی و دی کی دو زندق شوی و ان هناک اشخاصا من الملائکه والارواح خودو دا خیال و چی سا اشخاص تی دی ملائکه ہونا او دی ارواح ہونا سا ارواح پاکیزه دی او سا ملائکه دی تدبر اهل الارض فيما دون الامور العظام چه آ تدبیر دیا حل دے عرض کئے پا مادون دی امور عظام کے امور عظام نا علاوہ نور تدبیر دے ازمکہ خلقو دا فرشتے او دا ارواح کئے نو اللہ تعالی دا فرشتے او دا دو لدے نا شبہ سلے وا چہ شریعت فیصلہ ہم دا دا چہ اللہ تعالی فرشتو تا سہ کارونا چہ دی سپارلی دی سہ کارونا ورتا سپارلی دی خو دو غلطی پا دغجی کی راغلے وا چہ دو دا فرشتے او دا ارواح دا فرشتے او دا ارواح ده یې داسې ګڼل چې دا په دغو شیونو تدبیر کې خود مختار دي په تدبیر او مونږ دا وایو چې نه دا الله تعالی ورته چې دي سپارلي دي او دوی به قیاس کاو دوی به ویل چې لکه یو بادشاه د هغه خپل ماتحت بغیر بادشاهي نسی چلولی او ځکه یې ورته امور چې وي ورکړي وي څوک یې وشي افسر کړی څوک یې بل شي افسر کړی ځکه چې دې بغیر د بادشاهي چلولی نسی نو دارنګې الله تعالی د شیونو په احوالو باندې هسې نسی خبرېدلی نو دا جواسیس غوندې دي دغه فرشتې نا دغه پاکیزه ارواح او دو په دا بادشاهی چلولو کې ورسره څه کوي امداد کوي او مونږ وایو چې الله تعالی دو ته څه امور سپارلي دي خو دې لپاره نه چې الله تعالی دې ته څه ده محتاج ده هسې د دنیا چې کوم دي دارالاسباب ده نو مقصد څه فرشته یې په کوم کار باندې مسلط کړې ده څه یې په کوم کار باندې مسلط دونه قدر فرق ده نو تاسو رښتیا ووایه دو قابل د اصلاح نه معمولی مقصد دا چې هغه پکې ته راغلی و چې دو دا خیال و چې مقصد دا دی چې دا داسې ده لکه یو بادشاه چې بادشاهي چلی او په بادشاهي چلولو کې دی چې ما تحت محتاجي نو ځکه به دی خپل ما تحت رنیسي احوالو نه به خبرې د خلقو نه د جواسیس او فلانا یا دا کارونه به کوي دارنګې باري تعالی هم ټیک ته خالق د اسمانونو د عرش دی و خالق مدبر د امور عظامو دی و خو د واړو واړو کارو پاره یې دغه چي دي مقرر کړي دي او دې بغیر بیا هسي نظام نسي چلیدلای او مونږ وایو چي ټیک ده ډېرو کارونه الله تعالی فرشتو دغو ته سپارلي دي چي ته به دا کار کوې ته دا خو دا دا نه چي الله تعالی دې ته چي ده محتاج ده او دا قیاس په دې غایب قیاس په دې غایب په شاهد باندې سړی نه کوي چي الله تعالی قیاس په دغه دنیا بادشاهانو باندې چي سړی وکړي سر مو په خبرې باندې خلاص نه شو داسې خبره ده لكن كان من زندقتهم قولهم لیکن دو زندقی نه دا قول دی دوی و ان هناك اشخاصا من الملائکه چې دلته څه اشخاص دی ملائکه او دی ولا رواح تدبر اهل الارض فيما دون الامور العظام چې هغه تدبیر دی اهل ارض کوي په ما دون دی هغه امور عظام کې چې هغه اصلاح دی حال دی عبد دا فيما يرجع الى خويسه نفسه چا صرف د نفس تراجی کیږي یعنی د نفس سره متعلق هغه امور دغه فرشته دغه ارواح په هغه کې دخل لري یا د اولاد سره صرف متعلقي یا د اموال سره وشبههم بحال الملوک بالنسبه الى ملك الملوک او دو ته تشبیه ورکړه په حال د هغه ملوک سره په نسبت سره ملک الملوک ته لکه مقصد دا چې ملوک نسبت هغه ملک الملوک ته واخلي نو دارنګ د فرشتو د ارواح نسبت الله تعالی ته داسې ده و بحال الشفعاء والندماء او دو بالکل دا پداس حال کی وګڼل چې دو حالت داس د الله تعالی سره لکه حال دی شفعاء او ندماء بالنسبة الى السلطان المتصرف بالجبروت لکه یو بادشاہ تا چی کوم هغه دی کاته سفارشیانو کوم حال وی ومنشأ ذلک او منشأ دی خبر دادا ما نطقت به الشرایع چه شرایع په کوم شی باندې نطق کړی دا من تفویض الامور الی الملائکه چې فرشتو ته ځنې امور سپارل شوی دي و استجابه دعاء المقربین من الناس او په شریعت کې دا راغلی دي چې مقربین من الناس دعاګانې خدای پاک چې کوي قبلې نو چی شریعت کې دا راغلی چې مقربین من الناس دعاګانې خدای قبلوي او فرشتو ته څه امور سپارل شوي دي خو دو په دې عقیدې کې څه کړی و ګډوډي کړې وه او دو پکې خطا شو دو وویل چې دا اوس په د ماتات شیانو کې مقصد متصرف دي دا په ماتات شیانو کې چې دي متصرف دي دونه قدر هغه یې کړی و تاسو په دې خبرې پوه شو فظنوا نو دو دا خیال وک او قیاس ته غائب بشاهد وک فظنوا ذلك تصرفا منهم نو دو دا خیال وک چې دا تصرف ته دونه دا او موږ وایو چې ټیک دا شینا الله تعالی او تسپارلې دي نو الله تعالی دعاګانې د مقربینو قبلې خو دو متصرفین په دغه امورو کې نه دي متصرف پارشي کې چوکتا صرف الله تعالی ذات تا ښه جی که تصرف الملوک او بالکل دو داس خیال وکړو فظنوا دو دا خیال وکړو ذالک تصرفا منهم چې دا تصرف ته دی دوینا که تصرف الملوک لکه تصرف کې هغه بادشاهانو لکه مقصد واړو واړو بادشاہان چې تصرف بیا په خپل علاقې کې کوي بالکل د فرشتو تصرف د الله تعالی په بادشاہي کې چې دا داسې ده او د فرشتو نسبت الله تعالی ته د ارواحو پاکیزو نسبت داسې ده لکه وړوکي بادشاه او الله تعالی چې ده غټ بادشاه ده داسې قیاس یې جوړ کړ قیاسا للغائب علی الشاهد دا دو قیاس ته غائب په شاهد باندې وکړ وهو الفساد او دغ جنه فساد راغی نو ترشته وای چې دې مسلې کې دو قابل دی اصلاح نه قابل دی اصلاح او معمولی اصلاح غختلا تاسو دې خبرې باندې سر خلاص دارنګ رئیسا ومنها او بل هغه دی اصول اعتقادیونه داو چې دو مون الله تعالی ته صفات سلبیه وایو نو دو الله تعالی دی بدو شیونو نه چې باله منزه باله او دو دا عقیده چې الله تعالی ته بسړی بد نام نه یادی او هغه ډیر لوی ذات تا او دی بدیګانو نه چې دا منزه ده دا عقیده دو وا ومنها بل داود بل دی هغه اصولنا تنزیهه عما لا یلیق بجنابه تنزیه دی الله تعالی د هغه شیونو نه چې عادی د جناب او د حق سره لایق نه دي وتحریم الالحاد فی اسمائه او دو حرام غنلای دروغ چې کوم دی پاس ما او دی الله تعالی کې هغه کې بدو داسي خراب نامونه بیانو تکي خدل لیکن بیا دو کې غریبانو کې قصور دال تراغای الله تعالی خو هسې د عالم په شیونو باندې نه ده خبر نو دوی به بیا ورته رپوټ ورئ چې دغسې کوي خلک دغسې کوي لیس عنده اغه علم چا د خواته نستا قیاسا علی الملوک بالنسبه الی الجواسیس بالکل لکه د بادشاہانو نسبت بادشاہانو نسبت چا سره واخلې هغه جواسیس سره چې جواسیس به خپل بادشاہي په حالاتو باندې خبرې نو دارنګ د فرشتي الله تعالی د خپل بادشاہي په هغه حالاتو باندې چې کوي خبرې دلته دوه پکې خطا شو دا ځای پکې چې شو خطا شو کني نفس صفات سلبیه و باندې دو هم چکاو قول کاو دارنگی و منها او بل دی اغا اصولنا داو چا دو منلا ان اللہ تعالی قدر جميع الحوادث قبل ان يخلقها دو تقدیر معنی ذکر تاسو دی جاہلیت اشعارو کې نه ګورو یو بل توتای ما یریګا مرګ چې په کومه ورځ لیکلی هغه بچ کیږي کیږي او فلانا دا مرګ خو جنگ سره نه دا دا یو بل ته چې هغه سره ورکې کتلی مو دی کنه دی جاهلیت په اشعارو کې نو دو تقدیر معنی وهو قول الحسن البصری ادا دا قول دی حسن بصری صاحب دا حسن بصری صاحب دی خبر نه پتہ لگی چې دو تقدیر معنی لم یزل اهل الجاهلیه حسن بصری صاحب وای چې همیشه دی پاره او اهل جاهلیت خلق یذکرون القدر فی خطبهم چې دو په خطبو کې هغه دی قدر او دی تقدیر خبره ذکر کولا و اشعارهم په خپل اشعارو کې به تقدیر خبره کولا تقدیر به کولا ولم یزده الشرع الا تاکیدا شریعت نه چراغ نو ور زیات نه که مگر تاکید زیات کو شریعت دې مسئلے تاکید کو چې او تقدیر ستا او دو دا عقیدہ وا چې الله تعالی س اٹل فیصله کړی دي چې هغه کې هیڅ سو غته نشي والے او هغه فیصله نه خلاف نشي کېدلای اک کشان بکیږي او دنیا اشعارونه پتہ لګیږي خطبونه کنا چې دو تقدیر باندې چو قائلین وو افاضل آدمیونو د پاره تاثیرا بوجه من الوجوه دې پاره بوجه من الوجوه اثر شته دا دو منله نو په دې کې دو صحیح وو لكن صار ذلك في اذهانهم لیکن دا خبره وګرځیدله په اذهانو دوی کې متمثلا بشفاعت ندماء الملوک الیهم لیکن دو دې داسې قیاس کاو لکه ندما دی بادشاہ چې کوم وی هغه بادشاہ ته شفاعت کوي بالکل دغه شفاعت ګاڼو دی او د ملائکه مقربینو دعاګانې او د افاضل آدمیینو والې دغسې ګڼلې نو بادشاه خو هغه خپلو ندماوو ته چي محتاج وي په ځینو امورو کښې ځکه یې مني چي سبا به له کار خراب کړي الله تعالی ته خو او مقصد هغه کښې خو احتیاج بلکل نه نو دو دو په دې قیاس د غایب علی الشاهد دې کښې چه سو خطا شو بل دارنګې دو دا منله چي عباد دا مکلف دي که ښه یې وکړه ښه بدلې که بد یې وکړه بد بدلې و منها او بل دا خبره وه دا هم دو تسلیم کول دی هغو اصولو نه دا وه چا دو خواته مسلم وه غټ غټ انه کلف العباد بما شاء چا الله تعالی عباد مکلف کړی دی چی په کوم شی سره خوښ ای فاحل وحرم نو ځنه شی نه حلال کړی ځنه حرام کړی او دو دا منلا وانه مجاز علی الاعمال چی دو دا منلا چی مقصد دا چی په اعمال باندې محاسبه وی ان خیرا فخیر و ان شرا فشر که خیر و خیر که بد و بد و ان لله تعالی ملائکتا او دو دا خبر منلا چې الله تعالی دې پار صدا سے فرشتے است دی هم مقرب الحضرہ چې آج دربار مقربین دی و اکابر المملکہ اکابر دی مملکت دی و انهم مدبرون فی العالم باذن الله و بامره ادو تدبیر دی امور کوي په عالم کې دی الله تعالی په اذن امر سره وان الله او دائما لا چې بعثت انبیاء حق دا بعثت انبیاء حق دا دائما لا وان الله قد يبعث الى عباده او دای هم منل چې کله کله الله تعالی خپل عبادو تر مبعوث کی بفضله ولطفه دی خپل فضل او لطف دی وجنه تر مبعوث کی رجلا منهم یو سړی دی دوینا بعثت عقیده یې وه فیلقی وحیه الیه بیا الله تعالی دې سړي ته وحی علم چکه ارکا کوي وینزل الملک علیه او فرشتې پر نازلې هغه ورته احکامات راړي دا ټول خبره منله وانه یفرض طاعته علیهم ادای منله چې بیا دغه سړی طاعت پر خلق باندې ضروری دا فرض دا فلا یجدون منها بد او دو بد دین خلاص والای نه میندې ولا یستطيعون دونها محیسا او دو دا عقیده چې مقصد دینا مخلص خلقو د پاره نسته بلکه دا به خامخا چکی منی دا ټولی کسی منلی وقد کثر ذکر الملأ الاعلى او ډیر زیات راغلی دا ذکر د ملأ اعلی دو ملأ اعلی منل حمله د عرش منلی او ډیر زیات راغلی د ذکر د ملأ اعلی او حمله د عرش په اشعار د جاهلیت کې جای په جای دو په اشعارو کې د حمله العرش د ملأ اعلی چدا ذکر کړی دا نو دا خبره دو منلی دای منلی وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما دی حضرت ابن عباس ابن دا روایت تا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق امیت ابن ابی سلط فی بیتین دی امیہ ابن ابی سلط تصدیق پا دو بیتینو کے اوکو دا بدبخت و دو بتانو تا سجدے نکولے شراب نسکل او سم مقصد دا چی اسلامی اعتقاد سڑے ہو بیا چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلا راغی او مقصد نبوت دعوی یې وکړه مدینې ته هجرت وکړ نو دی له شام نه ورپسې راغی او بیا یې مقصد دا دی چې حضور صلی الله علیه وسلم سره وکتل او ده دا تصدیق سو چې دا واقعي چې دا حضور صلی الله علیه وسلم دا آخري نبي ده خو لا یې تصدیق کړی نه و چې لارې کې روانو خلکو تېله څنګه ورته یې زه سوچ په کوم څه په کوم سوچ په کوم نو بیا چې لار ورسید نو هلته شام کې دا بیا هغه چې زه بیا راځم ورسره ملاقات هغه به په دې کې جنگ بدر جوړ شو په جنګ بدر کې د ده دوه ماما زمن چې سله آ مردار شو عتبه شیبه نو چې کله بیا دی راغی دې خبرې نه خبر سو بس د چټ انکار وکړ ازید ونیوه ازید خدا شهید نو مقصد دا چې بدبخت چې سو لاړ کني د مخ کې چیرته بت پرستی نه وکړي او حضور صلی الله علیه وسلم د دوه اشعار صرف د دې دونه د نور اشعار حضور صلی الله علیه وسلم چې دی اوریدلی دی وری و کس ته ویل چې دا اشعار توای سل اشعار ایغور ته ویل او حضور صلی الله علیه وسلم توغق چو نیولای دورا مقصد دا چه صحیح العقیدہ شعرونه به دی دو لیکن بس دا چوا دا برخی ازلی دی نه په زور نه په سیالی دی دا په ټنډې دی په منډې نه دی نه ګورې دی حضرت ابو طالب صاحب ته چه مقصد سونه خدمت او سور توای حضور صلی الله علیه وسلم ته سونه قربانی کولا لیکن چه الله تعالی دی د په نصیب کې ایمان نه ولیکلای نو نه ولیکلای ورتوای نه چه که مقصد دا دی چه ما چیرته خاورو ته ډډه لګولې وه بیا دې ذمه دار نه یم ا چه زه یو ورځ ځم دا یم ته لچ پروا مه کوه چه دا ټول سره جمع سی تا ته به یو ویختو ور توان نکی دار حتا اوسد فی التراب دفینا لیکن بهر حال دا برخ ازلی دی نه په زور نه په سیالی دی دا په ټنډې دی په منډې نه دی این سعادت بزور بازو نیست تا نه بخشد خدای بخشنده خدای پاک دې مونږ ته دغسې ثبات په دې ایمان باندې چې نصیب کړي اخره خاتمه مو دې خدای پاک په ایمان باندې وکړي وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ادی حضرت عبداللہ ابن عباس سے مدہ حدیث تھا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق امیت ابن ابی السلط دی اختص دی کیو کہ فی بیتین پاغ بیتینو کے من شعره دی شعر دیدنا فقالا وی ویلا اغا شعر دا رجل و ثور تحت رجل یمینه رجل وثور تحت رجل يمينه والنصر للأخرى وليس مرصد چی مقصد دا چی دی عرش اغا لاندی اغا یو سرائی دا چی اغا حاملین دی عرش کی دا یعنی سڑی پا شکل کی دا یو حملہ دی عرش نا یو دی غوی پا شکل کی دا تحت رجل یمین دا شی طرف تا هغه شی طرف خپې یې نیولې دي والنصر للاخرى او بل د هغه عقاب په شکل کې ده ولیس مرصد او بل مقصد دا دی چې هغه زمری منتظر په شکل کې ده نو دا خبره وکړه فقال نبی صلی الله علیه وسلم صدقه د صحیح ویلا خو دونه دب چې په حدیث کې راغلی چې د حملت العرش اته دي او مقصد دا دی چې د هغه پهاړي بيزې چې کوم دي د هغه په شکل باندې یعنی په هغه شکل باندې چې دي متمثل دي او دو دا شکلونه کړو او دا د جاهلیت عقیده وا چې د رجل په شکل دا, دا به رجال شفاعت کوي چې د ثور په شکل باندې د حملت العرش کې دا به د زناورو شفاعت کوي او چې د عقاب په شکل کې دا دا به د هغه پرندو شفاعت کوي او چې د زمری په شکل کې دا دا به د درندگانو چې کوي شفاعت کوي الا معذبه و الا تجلدو او دا انکار کئی نو په خپل هغه باندې مونږ طرف مونږ باندې خیژي نو الا معذبتان مگر دای چې معذب وي خدای پاک حکم یې ورته و الا تجلد کني بیا به مقصد دا چې دای چې سي مجلد کړی سي بیا به وهلی شي فقال النبي صلی الله علیه وسلم صدقه نو حضور صلی الله علیه وسلم دې په دې کې تصدیق وکړه کنه فهذا كله كان معلوما عندهم نو دا ټول شي نه دوخه معلوم و مع ما دخل فيه خود دون قدر خبر وا چې په دوه کې دا فساد داخل شوی من قياس الغائب على الشاهد قياس غائب على الشاهد بهکاو وخلط المعلوف بالامور العاليه ادو بخلط معلوف کا په امور عاليه دا علمیه ندی یو امور عالیه دی ایغا سره به مقصد دی دی دنیا امور باندې هغه به غریبانو نه سره چسله خلط شو او دای وای شاسب و ان كنت في ريب مما ذكرنا او کته په شک کې دیغه خبره نه چکم ما درته وکړه فانظر فيما قص الله تعالى في القران به ته وګوره ایغتا چکم خدای پاک بیان کړی د په قران کې چې دو دامنل چې کله دو ولی حضور صلی الله علیه وسلم دا حجت وتا کاو چې کله دو دین انکار وکړي چې خدای پاک هیڅ شی په هیڅ چا باندې نه دی نازل کړی نو بیا حضور صلی الله علیه وسلم ولی ورته ویلا چې شبیا تاسو تورات ولی مانه تورات هیچ شای نه ده او په هیچا یې نظر نازل کړی بیا مو هغه والې مانه او معلومه شوه چې دو بعثت انبیاو قائل و او دو د کتابونو نزول هم چو قائل و کنی بیا دا حجت څنګه د حضور صلی الله علیه وسلم په دو باندې صحیح کیږي چې الله تعالی او توای چې ته په دلیل کې او توای چې تاسو وایو چې الله تعالی هیڅ چا باندې هیڅ قسم وحی نه نازل کړي بیا ته توای چې بیا په موسی علیه السلام باندې تورات چا نازل کړو بیا هغه ولی منو او معلومه شو چې دا حجت په دو قائمیږي دو دی رسالت بعثت د انبیاؤ او د هغه ارسال د رسولو ارسال د رسولو او مقصد نزول د کتبو عقیده وه ځکه په دوئ باندې دا حجت قائم کړ تاسو په پوه نه شو او چې کله دوئ دا وویله چې دا څنګه رسول ده چې دا مقصد دا چې په ګرځي خوراک کوي او اسکاک کوي نو الله تعالی ته ویل چې ولې دا چې نوې خبره خو نه ده ولی نور رسولان دغسی وو او معلومه شوه کنه چی دا حجت په دو باندی په دی طریقی سره قائمه یی چی دو نور رسولان منل او دو کی دا مقصد دی رسالت عقیدی رواج وو تاسو پدې خبره نو دغه نه دی قران دی اسلوب نه څه پته لګیږي چې دو دغه شینو اعتقادیات او ځکه په دو دا حجت قائمیږي کني دو به ورته چې خو مونږ خو هغه نه منو نو بس بیا خو خبر خلاص او بیا خو دو جواب کولای شي تاسو پدې نو پته ولګی چې دا الزام په قائمه الزام نو دا الزام اله جوړیږي چی دو دا اعتقادیات وو شاہ سے و ان کنت فی ریب مما ذکرنا اکا ته په شک کې دی غنه چې کوم ما درته ذکر کو فانظر فيما قص الله تعالی فی القرآن العظیم واحتج علیہم ای احتجاج کړه د په دوی باندې بما عندهم من بقیه العلم په یک سره چې دوه ته سب ناس باقی علم پاته او وکشف ما ادخلوه فيه من الشبه والشکوک او کشف تی اغه کړه دا چه کوم په دو کی هغه شبهه او شکوک پیدا سوی دا ور داخل کړی وه لا سیما قوله تعالی دی قول دی باری تعالی ته وګوره لما انکروا نزول القرآن کله چه دو انکار وکړ دی نزول دی قرآن نه نو الله تعالی ورته څه وایی قل ته ورته وایه پیغمبره چه تاسو نزول دی قرآن نه منو من انزل الکتاب الذی جاء به موسی بیا چا نازل کړو هغه کتاب چه موسی علیه السلام را تک پکړو هغه ممانه نو لا به منی نه لا به پورا منی نو چالت ممانه نو په ما دی کتاب نازل کړی نو سوشو فتعلم تا ته به پته ولګېږي من هنالک د دې ځای نه ان المشرکین چې د مشرکین و ان کانوا قد تباعدوا عن المحجة المستقیم اګر که دو خو مقصد دا دی چې لرې وو د هغه صحیح لارې نه لکن کانوا بحیث لیکن دو په داسې شان سره وو تقوم علیهم الحجة چې په دو باندې حجت قایم کړی شي ببقیة ما عندهم من العلم په باقی هغه شي سره چې دو په نفوسو کې کوم علم پاته وو یعنی دو اګر که د صراط مستقیم نه خو لری وو خو دو بلکل نا قابل اصلاح نه وو نا قابل اصلاح نه وو تاسو په دې خبره باندې پوه شو شه جی وانظر او تو اگورا الى خطب حکمائهم اغا خطبو دی حکماو دی دویتا لکا قص ابن سعید واخلا دا موحد سڑیو او دا مقصد دا دی چی دی عبادت تی اوثانو چو مخالف و خود زمانہ دی په نبوت کې حضور صلی الله علیه وسلم موندلې نه وه که قص ابن ساعده لکه دا واخله و زید ابن عمرو ابن نفیل واخله دا هغه موحد سړی و په حدیثو کې ذکر راځي بخاري شریف کې به راغلی و الى اخبار من کان قبل عمرو ابن لحی یا ایغو خبرونه واخله چې هغه د عمرو ابن لحی نه مخکې و چې هلته ټول موحدین و هلته لا د شرک بنیاد نه و راغلی چی په دی مشرکینو دور کی چی کوم هغه مشران وو او کوم دی دو حکما هوښیاران وو کانو یقولون بالمعاد دو به په معاد باندی قول کاوه دو معاد مانه دو معاد مانه و بالحفظه او دو فرشتی منلی په فرشتو یې اعتقاد و وغیر ذلک دارنګه نور ګڼ شی اعتقادیات وو ويثبتون التوحید علی وجهه او څنګه چې د توحید حق و ځنې خلکو اک کشان توحید پکې ته چکاو ثابتاو دی الله تعالی ته نه ګورې حتی قال زید بن عمرو بن نفیل زید بن عمرو بن نفیل په خپل شعر کې داسې ویلي دي حالانکه دا د نبوت مقصد دا چې اگر که د حضور صلی الله علیه وسلم زمانه د اول ابتدایي هغه لږ هغه کې چې وه میندلې وه خو هلته لا مقصد دا دی چې د نبوت هغه نه وه نو ده داسې وویل ترای بیا دی مړ شو ترکت اللات والعزی جميعا ما لات و عزی ټول چی دی پریخی دی کذالک یفعل الرجل البصیر او یو رجل بصیر دغه سی کوي چې هغه یو رب بیا چکه مختار کوي زر ربونه نه مختار کوي کوم کوم تبع مقصد دا چې کې سجدي ولګای تاسو په دې خبره پوه شو شاجی وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم او تو وګوره کنه بل جه حضور صلی الله علیه وسلم فرمای فی امیہ ابن ابی سلط آمن شعره ولم یؤمن قلبه دا حدیث دغه ثابت دنا په بوی شو خو آسی هغه الفاظ شاه صاحب دا څه نقل کړي چې آمن شعره ولم چې د شعر هغه مقصد ایمان ته داسې راغلی دي چې د اشعار ایمان ته ور قریب دي یعنی قریب ده د اشعارو نه معلومیږي چې د ایمان راوړی ولم یؤمن قلبه خو قلب دې هغه مؤمنه نه ده وذالک او دا زکا فی مما توارثوه من منهاج اسماعیل او دا کی ولی دو په مزاج کې سنا س توحید ولی پروت و دی وجنه چې سنا ساغه ملت اسماعیلیه هغه آثار پکې ته چو پراتو او بل دا کی سو دو دی اهل کتابونه چوي زده کړي وي زکه دو کې سنا س توحید برقرارو وذالک دا زکا مما توارثوه من منهاج اسماعیل ودخل فیهم من اهل الكتاب وکان من المعلوم عندهم او دو دا خبر هم دو ختم ثابت شده وا ان کمال الانسان ان يسلم وجهه لربه چ کمال دی انسان پدې کدا چ الله تعالی تخپل ځان چ کی بالکل وسپاری او الله تعالی عبادت کوي بس پدې سره انسان کمال ترسي پدې دو پیدل ويعبده اقصى مجهوده او دو دا دی الله تعالی خو عبادت کوي دا دی انسان کمال دا دا دو نظریه وا دارنګي اوس رئیس هغه ته فروعي مسائلو کې رئیس فروعي کیسو کې دو ډیر د اسلام چې کوم فروعي مسائل دي دا وا خو لږ پکې تفرقونه کړي وو و ان من ابواب العبادت الطهاره ادو دا هم منل چې ابواب د عبادت نه طهارت تا طهارت عبادت تا وما زال الغسل من الجنابه سنتا معموله عندهم او غسل د جنابت نه دا سنت معموله او دو خاطر دو په جنابت نه غسل کول ادا اسلام هم دی وهذا الوضو يفعله المجوس واليهود وغيرهم وكانت تفعله حكماء العرب دارنګ دقه او دس کوم دا دا مجوس يهود او غیر د دونه کاو او دارنګ حکماء د عرب به هم کاو دارنګ صلات په دو کې وو خو صلات طریقې خراب کړي وا وكانت فيهم الصلاه صلات په دو کې خو دو صلات ته آغا آیت کې ترا دومی چې دو سیټي والو او تاړي بجاو کولو بیا مقصد اصلاح وشو چی دا نه دا تاسو څه کو صلات دغسی نفس صلات په دور کی دا رواج وو چی داسی صلات وی وكان ابو ذر رضي الله عنه يصلي قبل ان يقدم ان يقدم على على النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين چې حضور صلی الله علیه وسلم تلانو راغله درې کاله مخکې ایمان نه مخکې دل منجونه کول وکان قص بن ساعد الایادی هغه مشهور فصیح بلیغ چې د اما بعد باندې اول اول د قول کړی دا یصلی د به هم مسکاو والمحفوظ من الصلاه فی امم اليهود والمجوس وبقیت العرب افعال تعظیمیه او سنا سد صلات امور چې هغه په مخکنی امتو کې سنا افعال تعظیمیه اوس هم پاتې دي لا سیما سجود سجود بټولو کاو په صلات کې سجود بټولو کاو و اقوال من الدعاء او سا اقوال دعا او ذکر دا به دو کول او وس هم اقوال هغه دعا ذکر دی خو دونه قدر خبر ده چی دونه لږ پکی ته ګډوډی غریبانو نه چه وه راغلی وه غریبان نه وه ارامیان وه خو بهرحال هغه مونږ هسی است عام تکه کلام غوندی ده ښه جی وکانت فیهم الزکات او دو کې زکات هم و خو دو به زکات دا غاڼه چې د میلمه مهمان نوازی کوي او غریبانو سره ښه کوي او دا شینا نو دا زکات تا یعنی باقاعده داسې طریقه دا شینا نو کني نو دو دون عقیده و چې زکات ورکول دا د خدای چې دی حق دی دا یې منله خو زکات دو دغه غاڼه لکه مونږ کلی کې اوس خومن څه خدای دې وبخښي یو کس نو ما تېر ته زکات ولې نه ورکوي ویل چې دا ګوره دا خلک دې ما مځکو نه د شنې نه وړي که نه او مقصد دا دی چې پټۍ یا ښکۍ دا زمینداران ما ځمکې کاري مشر غوندې سړی و مالدار نو دا ټول ما پسې خدای پاک په زکات کې لیکي ما ویل شه ارامي پته به دې ولګېږي بچیا چې دا پسې په زکات کې لیکي مړ شه غریب څه ځان سره یوړ ټول عمر یې پیاز سره روټۍ خوړله او مقصد دا چې یو ځای کولای یو ځای کولای نه دا دې لپاره چې سړی وخوري وایې غوندي او څه مقصد دا دی چې مزې پې وکړي خپله یې وخوري په یارانو دوستانو یې وخوري وکانت فیهم الزکات شامه به ټول عمر پکې دي وکانت فیهم الزکات او په دو کې زکات و زکات رواج په دو کې و وکان المعمول عندهم ماقر الزیف اما هو معمول عندهم دی دو خواته داو چې دو خواته دا معمول منها قرز زیف دی ایغه مقصد دا چې میلمستیا دی هغه میلمنو